قال والمفروض في مس رأس مقدار الناصية وهو رب رأس والمفروض في مس رأس مقدار الناصية وهو رب رأس د سر په مسه باندې ژغېړي چې د سر مسه چې په دې آیات کې ذکر دو دا ټوله فرض دو نیمه فرض دو سمره مقدار فرض دو که نه ټول مخ به کنه مسکوي او د لوسینه به ټول لوسینه به مسکوي چې د ستنې سر هم را بهر د مسنه پوتې شي کنه هغه تی بین دی نه وشو دارنګه د سر ټول سر ما سفر دو او امام شفیع سی به کنه چې د کم څه کم د درې وشتونه ما سفر دو چې درې وشتونه مسخ شي یو کول دا ده او یو کول دا چې ادنا ما یطلق هلی اسم المسح کم نه کم چې مسح ورته ویل شي ادرې کړه کې سان د پښه او میر حنفی چې سلرمه حصہ دا کیم سار کې کیم حدود دی کنه دا چې تقسیم کې سلرمه حصہ د سار ما سره فرض دو چې کیم طرف ته وی که مخ طرف ته وی او کدی طرف ته ما سکړه کدی طرف ته ما سکړه کسر طرف ته ما سکړه چې سرمه حصہ سار کنه مسا پی راشی دا فرض دو امام علیہ السلام خپل دلیل دا ومسحو برؤسکم مسا پا سره بونده سار ذکر شوا دا لکه څرنګه په آیات تیمم شی ومسحو بوجوهکم و ایدیکم منه هغه کټول مخ مراد دا درنګ ټول لسینا مراد دي څنګه سره دو ته به ټول سر مراد وي اثر مسه کې اصلي د پته بنه په ماسه باندې میر اخلاق ده قیاس نه مني ځکه چې اصل خو او داسته او داسته وادر ولا ده تبین ورسې روغله ده هغه یې فرع د تبین کنه یې فرع نه سره کنه اصل می ثابت کی ما څه کم سار ما څه ثابت کینه او امام شفیع صاحب یی چې سار مطلق ذکر شوه ده ومسحو برؤسکم مسح په سارې باندې ا د ه چې کنه احکام مرتبه مراد دو کنه هغه چې یو وشتي ویا چې په باندې ما سوال شي بس ما څه دوغه امیش دلیل د حدیث مبارک ده د مغیره ابن شعبه روایت ته دای مش دلیل دا چې سلرمه احسان چې کام وی کنه هغه ما سندو ان لو کفی ونه ټول سر ما سم مراد دو لما روى المغیره ابن شعبه ای حدیث ته وجنا چې روایت کده مغیره ابن شعبه معتبر صحابی ده غزوه خندق نه بعد مسلمان شو ده او تقریبا ټول 35 احادیث دنه نقل دي مهیره بن شعبه ای حدیث وجنا چې نقل کا دا مهیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ ان نبی سم اتا سبات تقومن چې نبی سم رولو یو ډران دی کوم تا سباتا ډران ته ویل شي بیجی پښته شي ټیپ ویل د سره ټیپ په دې شتره سره شارې شي کنه ا کرینا تنگ تنگ وی ا دې کا دې کرے ولا چې کیم ګانز دا اذن وره ولا یا دې بن دامه ولا یا دې کیر چې کیم ګانز دې کیر پیجاو شي کنه بیا په کیر شي نه چوي هغه روبوسی کنه بهر روبوسی بیا د ټول کلی یو مشترک زوی وی کنه ا ټول خلک غاز ایګه تور چوي همیشه د دهات ولا خو کنه فکر شي اټی پینه مې جوړ وی زنوره کنه صاحب ته کنه بوله مولا کنه هغه دې ته ورکی اته سبتاوي ته ویل شي و د شاره ولا و د سره کله کلی ولا بهر ته یو کومي زوی وی کنه سکان د مدوی اته ټول حد لګان ورچوي اته سبتاوي ته ویل شي ډیران و ټیپ په شورې شپه ډیران وتی ویډیو ټیپ پلی ان بسم اتا سبات تکو من نبی سمرو ډیران یو کوم تا ټیپ ته یو کوم تا په ټول سره ما سنوله او مسحاله ناسیته په ناسویا باندې په مخ طرف ته سار باندې ما سوله و خفیه په میزه باندې ما سوله میزه په پښې میزه پښې ونی میزره مالی مشه چې د ټول سر ما سند پر کا ټول سر ما سره فرض وای به نبی سم به دا وداس نه وای شو ځکه چې کنه په ټول سر ما سره ولا په مخ طرف ته ما سره ولا په ناسویا ما سره ولا د ساد طرفه خپل مینه د مخ طرف ته په عربي ژبه شنه ثابت وي د مقدم مراسته او د څنګه و تا کنه فودان وته وي د دواړه فودان دي دغه ده فودان دغه ده فودان و سر تر ته سټ مری ته کوزال وته وي سټ مرای بلی کوزال مخ طرف ته ناسیا وته په عربي ژبه شي دا مخ طرف ته خلی ما سوال کنه په ټول سر باندې لوس نکړو تیر په مسحال ناسیتی و خفی مسول په نسیا باندې او په میزه باندې دا حدیث یو حدیث نه ده دا دوا متنینا سره ګډ کړی دوا حدیثینا سره ګډ کړی دي هدی مولو یو د مسلم روایت ده په مسلم کې د حدیث ده هدیه مهیره روي يو دا دوړې خبرې د مهيرا بن شعبه ولدي هدې ملو د کنه قدري ملا اتباع کو چې قدري ملا د دوړه متنینه سره ګر کړی دي دا یې اتباع وکړله ان بسم اتا سبات تقوم من نبي سم رول درام کوم تا فبالا د وړې بولې وکړې او داسې وکړو ماته وکړه په سار باندې په مخ طرف ته سار باندې او په میزه باندې سول دا په دې کې دوه سول دا مشهور سول دا اصولي چې فرض وي چې ما ثبتا به دلیل قطعی لا شبهه فيه ا فرض د ثبات پر هوکنه قطع دلیل په چار ده لکه متواتر حدیث کسا یا کن هغه یاد کسا کنه چې هغه محتمل نه وي د سه معنی به کې یو معنی وي کنه به شک به شبه یو معنی لري مدلی کنه قطعی وي دا هو کنه چې قیمت ثابتوي چې کنه په نسویا باندې ما سفر دو مقدار د نسوی ما سفر دو دا خبره واحد ده خبره واحد حدیث دا غو کنه ځونی وی اقطعینی وی متواتر حدیث نه ده اې دې کنه سرنګې ته کنه سلام حساب ما سي دې حدیث مبارک ته ثابتوي کنه دا فرض دو مغیره داسې چې نبی سم کنه په داس مکمله سودا کړه ده هدې ملوکنه جواب کو دې ښکار نه دې مقدر ښکار نه ول کتاب مجمل فتحك بيان به والكتاب مجمل فتحك بيان به حاصل دارا چه ماس سے کنا اده حدیث نه ثابت ہوں ماس دے قرآن پاک میں سوچے ومسخو برؤسکم اے ماس ذکر کنا پا قرآن پاک سے ولا دا چاہ قطعی دا ماس ویسا پا سرے بن جکلا او داس کستا ماس پا سرے بن دے او دې مر خبرو چې دا کتاب او د آیات مجموع کتاب نه ته آیات مراد ده پدې مې ته ویلې وکړ چې فقها چې کتاب ذکر وکنه به هغه نه کنه پر پاک آیات مراد دي ټول یا بعض نو ته کتاب نه د آیات مراد ده وم سخو بیر اوسکم دغه جمله دا مجمل ده مجمل لكن خفي مشكل مجمل متخبي ده اصطلاحات من فصل فكر شكنا ذكري دي ان شاء الله مجمل اګه ته ویل شي اګه لفظ دا کنه چې ما لا يدرك المراد منه الا ببيان من جهه المجمل یګه کړه لفظ په معنا به د نشي پیدله هغه نه منې ملي مول کړه دا غن شي کنه سک نشي وکړه چې سې پرې چې چا د اجمال کړه دا چې سې پرې بیان دی وکړه چې مو دا مراد ده ما لا يدرك المجمل مراد منه وم سو بیر او سکونه دی بیک منه شي ماشته د بیا نه دی پر دو ما سه په سره باندې پرې باندې آس ته پیوږي کچ په سار باندې ما سه دا دو او د څه کنه ما سه منار سي سار منار سي او دو سه مرا په دې سه مرا شي جمال نه کنه چې ټول سر مراد دا چې په ټول سر ما سه وایسته لکه امام ملي سه پیوږي کنه او که په بازه باندې وایسته کنه په کم وایسته لکه چې امام شپې سه پیوږي کنه سره مې سه مراد دو کنه دې پته نه لګیږي ځکه چې کنه دغه به چې په ممسوخ داخله شي که دوی ته به په ممسوخ داخله دوه سار ممسوخ ته و د به په داخله دوه کله ټول مراد وي کله بعض مراد وي کله کله ټول مراد شي لکه قرآن پاک شي کنه ته بنو پایات شي کنه بیا ومسحو به وجوهکم و ایدیکم ما سوی په مخې باندې او په لوسې باندې هغه کا ټول مخ مراد ده به په داخله ده په دې کنه وجوه باندې په دې باندې ټول مخ او ټول اوس مراد ده او کله کله به داخله شي په موسم باندې بعض مراد وي لکه میش ویایي مسخت بالحیات مسخت بالحیات چې په دې مونږ مې لوستر کړو کنه دیول مې مسح کړو ټول دیول نه مرا چې ټول دیول ته مې کله اوس وکنه په سره ولو لکه و خسین چې کې کنه یو ځار نه پوتې نو نه دا مله چې دیول ته مې اوس ولا کولو مسح ته بل حیات ده بعضی دیول مراد ده دا د کمیشن آګ باغ شوی کچ ومسخو بر اوسه کوم کله دا بیچه په مسو د خلا شي کله ټول ممسخ مرادي او کله بعد مرادي دا د کمیشن کله ټول وخلی کزنه وخلی حیات اس پاتنه نه کېږي کنه چې نبی سم کنه دغه ټیپ ته رغلو دا دې کا وکنه ولې به ولې وکړي په لوري باندې بلوړ لسی او داسې کړو بیا کنه دوی ته کتل چې او داسې کړو بیا ټول سر باندې مخ نه ولا کړ پر مخ طرف ته سر باندې مخ ولا پر سیا باندې نه را پرې شو او په دا مو کا میزه په شی په میزه با سو ولا کنه مالي مشه چې قرآن پاک شو هم څه خبره وکړو څه کوم چا ذکر ده کنه هغه دا څور مه حساب مراد ده کنه کټول مراد وای په نبی سم په ټول مسواله په نبی سم دا وداس نوای شو او کچره چیرې کم مراد وای لکه امام شبیو کې چې نه په دې نه کم مراد ده کنه درې وشتون یا کنه کم یو وشتون به چیرته په خپل ژوندۍ شه بل به چیرته په یوسف باندې ما سوالي وای کنه چې مشه بیان خو کړه وای کنه شا کنه چې په دا یاد شي کنه دا یو وشتون مراد ده یا درې مراد دي کنه او په ټول ژوندۍ شي نه ده ویلي چیرته ولیا چې چیرته کړی دي چې په یوسف باندې ما سوالي وای کنه نه قولا دا بیان کړه ده لیکن هغه فعلا دا بیان کړه ده کنه او دا وی که فعلا دا بیان شو ده کنه چې سره مې حساب دا پته ولوي چې هم څو بر اوس کوم نه مقدار د نصیب مراد دا سره مې سم مراد ده کنه دا حدیث تشریح وکړه د آیات هم څو بر اوس کوم ای بیان یې وکړو کنه میر دا غا افتراض ا د حدیث نه ثابت وی ثابت وی د آیات نه هولې په تیر شو ا د حدیث نه کنه پته ولګی دا چې دوته کنه سره مې سم مراد ده او دا د اصول فقه مسله ده نورنوار منو په دې باندې بحث کړه دا چې یو آیات سره شي پاشه اجمال وي او خبر واحد یې کړه تفصیل وکړو آیت ترجمه وکړو به حکم نسبت خبر واحد ته نه کې ای مبین ته مبین ته به کنه ای مبین ته به کې کتاب ته به کې چې حکم یې کنه کتاب ورته وشاله ده کنه اذن د حکم ثابت ده بیان کنه مبین نه دا خو یو شغله وه ورو وکړه ورو یې ته پوچه وله که نه ولې مشته هغه شی لیدو اسم یې کنه شی ولیدو په دا یاد شي که نه نه کتاب قطعي ده که نه یا بیان نه بعد که نه هغه قطعي یې څه که نه پاته ولګېده چې دېګ نارو که نه سره مې ستا مراد وه والكتاب مجمل آيات مجمل و بحق مقدار شيء دا المقدار تكالا غوي سكرا بحق مقدار شيء مجمل دا نه بحق مريني مصر شيء نه په حق ته مری به سار شي سار منا ته ته ورچی اما ته منا ته ته ورچی فتح کا بیان به نه د حدیث پر ولا کې دو بیان په دې کنه کتاب پر دا بیان شو و نسبت حکم د بیان نه بعد مبین ته کیږي مبین ته نه کیږي وهو حجت عن الشافعي رحمه بيان د مذهب کو دا حدیث مبارک حجت ته په امام شافعي صاحب باندې في التقدير بثلاث شعرات په اندازه کولای شي په درې وشتنه باندې امام شافعي صاحب یې کچې سر مقدار امسه مقدار ادرې وشتون دي اذا سد لله هذا درې وشتون وي دا د آیات مطلق بلی مجبل نه بلی مطلق تا چې ما سه منار سي اوس منار سي چې می کجمال کې ملي کړه ما سه په سره باندې البته ما اختصار مطلق ذکر شو دا کار مطلق دې ته ویل شي چې ذات یې معلوم وي صفات یې نامعلوم وي معلوم ذات مجهول صفات یا مجهول کیفیت وي ذات معلوم وي خو کیفیت او صفات هغه مجهول کنه معلوم نه وي مثلا لکه دې په کفاره شي چې د قتل کفاره نه علاوه نه کفاره کفاره د ظهار شو کفاره د یمین شو کنه کنه فتحرير رقبتين فتوي مو د سلول دې کنه د ګردن د مری مریای مش پیژني چې مریای چاته ویل شي او د مری خو ډېر څه پتی نه کېدل شي مسمورا کېدل شي کپیرا کېدل شي کنه خلا کېدل شي شورا کېدل شي شوشتا کې بکې دکورا کېدل شي کنه نه کردار کېدل شي بد کردار کېدل شي کیم نه مر مریای اې دې کنه به کنه قرآن پاک خاموش تا به دا بیان نه کړه کنه چې کیم صفات دی کنه چې مسلمان دی کافر دی کنه چې مطلق له خای ذکر شي کنه هغه کا بیان ته حاجت نشته اکم نه کم خو یقیني ده کنه هغه خلا کم نه کم اکل متکل په مطلق سے مراد وی کنه اې دې وجه نه مش په کفارات شه دې کافر مری کنه اصل ول جیل به چې ته مطلق نه مې مطلق نه کړو دا کنه کافر کن چې یا خو مری ده کنه کسب په کفارات شاو دا وای دا کوم مری ده سر ما چې منځلای اصل عظمت په دوسه چې هغه غسل د منځل دی هو د سر ته چې کله کې سار ولا پر وزګار اځي کا د منځو کې نه اوس عدل وکړو ما ته چې سار ما مې دشتا د شریف کې خارج ده پنځه وخت چې سار به به چې جمع وي سړاوي دا دې کنه حکم شي تخفیف راوستو کنه چې د بنې تون نه خلی تروي تا مثلا شي تخفیف تا رخصت ته یو قسم یې مزه کې پرېښله که نه هغه هلک حکم ته وشي دا باندې خالي تون لوسې راویسته رخصت ته نه هلکه تون مسه مراد چې مسه به وایې تون لوسه پسې ته راوې یو مقصودی فعل دی و چار به کې چې زه تول نه په تر وېست کړم وشتل خو ډېر باریک دی کنه چې کله مخ مې زه کوم سر کا ایسا وشتل ته د لوس ور لګېږي کنه ا خود به خود سره تون دیږي کنه د چې کنه کم نه کم مراد یو وشتي درې وشتل مو کنه به تر سره را ذکر کوته ضرورت نو ځکه چې دا هو کړای مخ مې دوه شدا چار کېږي مستقل دا وی چې و مسخو برموسه کوم ماسه په سره باندې دا زول ته چې دا ماسه ذکر کوي ملي مخ چې کنه مو مستقل فعل لا یو ستړي شتا په شی په دې فعل شکنه اصل یې وړه وکړه چې زه خاص مقدار وخلې که نه ادنا نه پټ وایي څه مشقت نشته یې ستړي نشته که نه اخو د مخ په مینو که شاته نه پیرا کېږي که چېرې دا مراد وایي که نه لکه امام شفیع صاحب چې وایي بې ذکر ذکر ته ضرورت نه وایي سره نه دا خو جته امام شفیع صاحب باندې په انداز لګول شي په درې وشتو چې دې انداز لګول ده د فرض مخه په درې وشتو شي امام حفیظ سم نوتا دوا کول لدی یو کوم دا ده چې ادنا ما یطلق علیه اسم المسا هغه یو وشته ودا یا هغه ظاهر مذهب هغه ده دا درې وشتون کدا یې بل کول دا کنه خدای شي کم زیره کول دا ولر مې دې ملک نه کم زیره کول رخصت سره کنه اچھا کیم د کلا کول دا چې یو کوم وشته دا آیم نه ذکر کړه وعلى مالک او دا حدیث مبارک د معیرا ولا حجت ته په مملې سه بندا فی اشتراط استیعاب په شرط کول د ټول لوم د کول شي چې د ټول لوم د کول شرط چې ټول به کنه په ماسه شنو د کوي استیعاب نه ټول لوم د کول ځکه چې د ټول لوم د کول فرض شي استیعاب فرض وای د نبی سم به کنه دوته په موقع باندې کنه په مقدار د رسې اکتفا نه کړل ځکه دا اوس په بنوي شو فرض به پرې شو وفي بعض روايات قدره بعض اصحابنا بثلاث اصحاب اليد دا بخبلا پا احراف مذهب شو اختلاف تا شراکو پا زنا رواياتي شو قدره انداز لگا اولاد دي مس سار بعض اصحابنا زنا دي مش فقهاوه اذن امام محمد سے مراد دا امام محمد صاحب کنا او چې سر مسا پرو دو ور مې سنا به سلاس اصحاب اليد په درې ګوت دي لو سره الو د درې ګوت چې سمره خپل ولا لري سمره ویډولا دي کنه دا غندا چې په سر باندې ولا کوي درې ګوت با سکم دا دا مسا پرو دو دا وشولا ور مې سنا سلام هي صح وخلي هو هو دير عالمون امام ابو حنيفه سي بيا امام ابو سي جمهور احناف يسار سره ما حساب وخلي يسار سره ما حساب راکه کنه هو دا وی کچ دا د لو سره ما حساب راکه سره ما حساب لوس ورچکا کنه لوسی دا دوا دی په دوی سره لاس بوتي دي او د لاس سره ما حساب ویني مې بوتي کیږي دوی نیمه ګوته دوی نیمه ګوته پنځه شوې بیا دوی نیمه دوی نیمه پنځه شولې که نه خو دا ګوته نیمېږي نه چې ما سکه ا دې وجه نه دا یې نیمه وسه پیرا کړ چې درې ګوته دا درې ګوته کړ چې په ولاګه په سار باندې دا د سلورمه حصہ لوسه په ولاګولو په سار باندې که نه بعض دا ډېره ما سوکه دا کافي ده دروبا دې که نه اله وخستي و او باقي اجمهور فکر سمیش په کاخلاص هروبا دې ممسوخ وخلی لانها اكثر ما هو الاصل في اله المصير لانها اكثر ما هو الاصل ذكر كذا دريبوتي دير اغادي كذا اصلي فعلي لمصير على ذي مصير كذا دغلوستا مثلا په کلوز باندې کېږي یعنی په ګوتې باندې او په دې ګوتې شي دا درې ګوتې په دې لاس شي کنه په دا په دا پنځه شي دا درې ګوتې کنه دا غا ډېر شلو پنځه کو تری په هدرې وخلا نه اکثر درو خسته لکنه دا سره کچ په ټول لوسته ما سوالي ټول لوسته کچ په تر کړه ده دا یو روایت ته مذهب دغه نه مذهب دا کچ کی متون ذکر کوي کنه مقدار دی لسویه مقدار دی لسویه کنه نسویه مخترب تا د سار و ي سنگه تکنه فکنه فؤاد وتي وي فدان تسنيادو سرتا ته کوزار وي تولا شي نحویا مختلف ته سار ته ولا شي او دوی که چې دا سره مې سره سار دو دا مختلف ته سره مې سره سار دو یعنی په نحویا بولا مخلو پر چې ما سره خاص وخت راته وایا مخ طرف ته سلویر حصې پیرا که که نه نه که سر طرف نه درولا که څنګ نه وشي سلمه حصه پیرا شي که نه خالص دغه طرف و دا طرف نه مراد ده د مقدار مراد ده چې سلمه حصه پیرا که ځکه چې نسویه مقدار سلمه حصه ده هغه نه کبوتا یواوی کدوی وی کدری وی کنه په یوا کوتا باندې کا ما سویا فسره مې سپیراکا او یا ګوته وته چې تندوله ډېری پشه دا څه چې ممري تندوله وي چې ته ورسې به لره وچه بشي به وچه ګوته پښ تر وې کنه نه یې به ډېری دی په کنه یې به چاټ په پر سکه دی پر سکه سره مې حساب پیراشي که په یو ګوته پته راوي که دوی پته راوي که درې پته راوي کنه هغه ګوته ته مې نه کسې کنه خو چې مقدار سره مې حساب پیراشي او چې کیم طرف لوي رخ تلیف چې د ښکلات نه د اعتراضات نه باج ته سنت دی ته ویل شي ما واظب علیه النبی صلی الله علیه وسلم او الخلفاء الراشدین حقیقتا او حکما ما واظب علیه النبی صلی هر هغه فعل هر عمل چې نبی صلی الله علیه وسلم همیش ګرات کړوي یا نبی صلی الله علیه وسلم همیش ګرات نه وی کړه خلفاء راشدین په باندې همیش ګرات کړوي خلفاء راشدین خلفاء راشدین صدیق ابردا عمر فاروق صدیق حت عثمان صاحب هر تلی کرنا ملا وجهو یو عمل دې هم شاکړه وی هاي کتر هم شاوی یا حکمن هم شاوی دا مله ټینګه وسیتا وسنه طهارت طهارت نه هاو داس مراد د الکلام هادی دي سنت ته او د سو غسل الیدین منزل د دوړې له سیدی مرمندې رسه قبل ادخالهم الاناء مقصد النسو کې نه لشي ته چې لشي ته نه وینځلې لوس نور نه بوسي بلکې لټر اصل زنوي ولې با سنت وي کولې به سنت نه وي کستر له شوي کا چې پرېش د لوس ور دی بوي دا هر دې په کونډلې بوله د سنا کړ کونډل به ور کونډلې ملي دي کنه یک او دیر یاتی یو کونډل به پاشه به بوې کنه بیا یک دا بیا وداس کړو بیا بیا ول لوس مخ ته ومن د درې ورا بیا دره بعد له خلک پټي بوله کنه خلې پیدا کنه نه مینځه کداس له شلو لوټا کې دا د کلو 40 در څنګه دا ولې ولې با سنت کړو نه سنت ډایرک او داس کا او یا ولدو یا تلو دا ستر کړو دا یا بل کې دو کنه هغه یې بوب دوسه در بدرسي یو دا کوي شو بل دا کوي وچ عزت کړه درف چې کړه کړه دا کوین کړه خیر نر وشي و ته به دا سنت دي سنت او د سو می زده دواړو د سیدی او مخ په د خلوو کې لې شي تا چې کله متوازی د خیر نر بيدور شي خاصل دا ده که نه چې دا که لوس مینځل مطلقا سنت دي که په داس نشي باندې یو داس کیا چې لوس په ډیبوي او که په داس نور لشي باندې بیا ته چې هغه لکه لشه درې ټیټوي یا نه کېدو یا ته لوی لدی دا رنګه کنه کله خیر نه بيدو بیا سنت دی او کله کله ویش بیا اس ویش یې خو داسې موت سو داس کې بیا به لوس نه مینځه وته دا سنت دی ا دې عادت تاسو چې پلې شي به ودسنه کله ادي کا ویلې نشته ادي کا تلوي نشته نو ورې ویلې نشته حتى يغسل عصر حتى چې درې ورې مزي فانه لا يدري اين باتت يده دته پاتې لګي چې چیرته شپه تر کړو د لوس چیرته پته شو د لوس باته یې بیت به ته شپه تر وکته ولا شي چې چیرته د لوس پاتې را کړی نو ځکه چې خې کړه خې به ولا چې مړ یو شي کنه کدا شي کچې د لوس داسې ته وړي په خې شي کنه او دا کمی یې بودی په دې جوم شي یې بودی او داس باندې کې چې لوس وکړل خو یې به مزګوره کې هې دې وجه لوس درې وره مخ ته امید ده کنه دا حدیث مبارک ده دو دا به حدیث شو کنه دا ټکر وای کې زه ستې کې حدیث منامه فلا یغمسن یده فی لنا ا کو دری مراد هغه ټکی روخ اصل په ماتو شي تاسو ته بروک ته پرا خدا مراد نه لیکه چې نبی سم چې تا وداس کړه دا کپو ویشه وداس وو کده خیر نه بو کنه بیا لوس مخه وته مزری دی کنه په دې مزبت کړه دا خمر ګولا کړه دا کنه البته چې خیر نه چک شه استنجا دې نه وی اګه لوس مزل سنت مؤکد دی او چې ویښوي او باولې باولې دې نه دي کړې لوسې چې تنده وړه که نه او د سدو رات پېښ شو که نه دو ته سنت غیر مؤکد دي سنت خو غیر مؤکد دي په دا شا خلاف ته چې دا لوس مې چې مخته مې دا فرض دي که سنت دي یو په دا چې دا فرض دي ځکه چې لوس مې نه په اوسه فرض دي کړه وخت وي وایدیکم البته دا سنت کې ته وي په دوسه شي کنه هر مشکول یې فرض سنت دي ا دې رسې دا مخ سره مې دا مخ کولې سنت دي فرض علي چې دا د مرمن سره سمې ده و دې نه باندې چې کله مخ ته ور پیر شي او له سره بار وشي به کدا دي نو مې درا ا مرمن نه دې لچر څه کړه امید با کفي دو کچ دا دي کې مې دې دي دا پر شوې دي دا فرض دي کنه او دا تقدیم یې سنت ده دا صحیح کول ده او دویم کول دا ده کنه چې نه ا سنت دی خو د تقدیم می کنه د مخ کول فرض دی اوسا فرض دی خو د تقدیم می سنت ده دا صح کول ده سنت دی بیا به بیزه ا فرض نه یاد شوی او دا کنه سنت دی خو د فرض په ځای باندې ویلور دی دریا کول دی بل اخري وجه پشي ول ان اليد آله التطهير د لوس علای تطهير دو په دې باندې خو به مخ میزه په دې باندې بلوسینه میزه په دې به باسکه فتسن البدايه بهما بتنظيفها نه سنت چې کنه آغاز کړل او پیل کړل دی په سپه یو باندې اول دا سپه کړ چې د الله خو پوه کوي وهذا الغسل الى رسع دا مزل ای مرمان رسدي لوکوی کفایت بی فی تنظیف ځکه چې وککېږي بس ولا په دې باندې په سپه یو شي مشته په لوسه په سپه یو کې دې دې رسېدل مالوي کنه ټول به نه سم مرېږي کنه و دا مرمان در سیکنا دا اوره کنا یبا په دې شو خلې و دا غې سملوي نه دې درسه دا وسه سبا کنا